د شریعت د قانون مطابق او د ظالم نه بدله واخستې دریم قانون بیان دو مساله د صوم د روجي د نیولو د دغه لپاره چې د نفس اصلاح پاغي وشي دا معنا چې په دغه میاش کې نازل شوی یا په دغه میاش د رمضان کې شروعات د قران کریم د نزول شوی دی قران کریم نازل دل په دغه میاش کې شروع شوی دی حدیث کې دام دي چې کم کتابونه الله نازل ول لکه د ابراهیم علی السلام صحیفه چې وي هغه په اول رمضان نازل شوی وي فلیسمه پکار دی چې روزه ونسی روزه دی ونسی دغه آیت دلیل نه په فرضیت دی روزه باندې او مسلمان نر او خزا چې هغه بالغ وي په میاش د رمضان کې روزه نیول په دا شرط چې په سفر کې نه وي او مریض نه دا فرض دی بیا د بالغ په باره کې دا حکم دی چې که اثرات د بلوغت په ترګن شول نو بیا خو روجه په فرض شوا اختلام می تو شو وغیرہ وغیرہ یا کچیتا اثرات د بلوغت په ترګن نشول نو بیا د بلوغت د پورا ام د الک د پورا او ام د ویړکی د پورا پنځلس پنځلس کال دی یرید الله بكم اليسر الله اراده کوي د توسه په بارا کې د اسانتیا ولا یرید بكم العسر اراده نه کوي په توسه باندې العسر د تنگسیا دا چې احکامات الله نه درکې چې کني سخت ویو ته چې دی هغه برداشت نشي کولای ولی تکملو العدت او دغه د پوره چې پوره کو توسع عدت یې نشمارا ولی تکبر الله علی ما هداکم دغه د پوره چې توسع لوی بیان کو دی الله علی ما هداکم فاغه طریقه باندې چې لار خیل تاسو ته الله طریقه خیل ولعلکم تشکرون دغه د پوره چې توسع شکریا ادا کو واذا سالك عبادي عني فاني قريب دا جمله معترضه وا د ما قبل او د ما بعد په منځ کې جمله معترضه د دغه لپاره چې د روزي په ذریعہ هم انسان الله لا نزدېکت حاصلې الله فرمایي الله لزان نزدې کوي نو طریقې دا چې الله نه او غواړه صحابه کرام چې هغه نبی رسول سلام ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د مونږ رب نږدې دی کله نږدې وي خو چې مونږ داسې پټې پټې خبرې د الله سره کوو په مزه او کرب مو لري وي چې بیا ته چغي وو الله دغه آیت راولې غل تفسیر قرطبی لیکي فإني قريب کله چې د الله نه غوښته کوي الله فرمایي زه نږدې يم تا ته نو ته چې کوم ضرورت د مونږ غواړي څلریواله نه دي چې کنه مولا رسیدای نه چې مولا رسیدای شي خو وخت وکړي معنا او سوچو کا د رمضان المبارک په دامیاش کې سړی روزه ونیسي نو الله تبارک وتعالى ته نږدې کیږي د اتیاو کالو عبادت زر میاشتې یو شپه به کې داسې چې زر میاشتو برابر اجر او ثواب لري نو الله لپاره انسان نږدې کېدای شي او خدای دې دل کنه الله فرمایي دا قران دی الله فرمایي چې مونږ ته شی وغواړي نو زه هغه شی در کوم زه قبولتیا کوم نه تورې خبرې فلیستجیبوا لی پکار دې چې قبولتیا وکړي دې مو یعنی معنا دا چې دې مو نه غوښته وکړي وليؤمنوا بي او پکار دې چې ایمان راوړي په ما یعنی یقین وکړي په مو باندې او ما یقین وکړه اے بندا الله فرمایي نن د مسلمان یقین په الله نشته دی په تعویذونو یقین شته په ګاندو ګوندو یقین شته دی په کوډو منترو یقین شته او د الله په ذات یقین نشته اسلام دې دغه حد لرسدلای دی الله فرمایي په مو یقین وکا نو زه دې ته خبره قبولتیا کوم کنه مور وخت وکا لعلهم يرشدون دې دغه دې پورا چې دا خلک يرشدون پورا په هدایت باندې چې هدایت حاصل کی اوس پروژه کې دا خوراک او اسکاک او جما د بی بی سره دا حرام او منوا نو اشکال راتلو چې دا د شپې کما مدت ته پاګه کې حرام و اول کې د روجي کیفیت داو چې د شپې به کله یو سړی ود شو بیا به سترګې وغړې دي بس د هغه وخت نه به د هغه روجه سٹارټ وا روجه به شروع شوی وا دا اشکال پیدا کېدو چې د شپې هم آیا دغه پابندی دو چې شي حلال شوی دی الرفث رفث په عربي کې ویل شي خپلې بي بي لتل مراد نه جما ګور الله دې ادب ټکه ذکر کړی دی ښا قران کریم دې ادب کتاب دی اعلان سایکم خپل بی بیان الله پاول کې چې دی امر داسې و چې کله به سړی روزه مو تکړه اغله به خوراک سکاک و غیره ارت تماسوتن اخر وخت پورې چې کله به ود شوی نو تاغه وخت پورې حلال و چې سترګې به کله راو غړولې نو بس ارت به حرام حضرت عمر رضی الله تعالی مبارک یې چې هغه خپل اهلیه سره جما وکړه د ماسوتن د مانځنه بعد نو چې کله غسل وکړو په جړا شو په خپل نفس ملامت کول چې دا مې څو وکړل نبی علیہ السلام فرمایل چې الله دغه آیت را لګنه چې د شپې جما کول د خپل بیبي سره جایز دی بیا که یو سړی په جنابت کې وی یا یو زنانه په جنابت کې وی اله غسل نه کړي او د سبعی بانګ یعنی اذان په وشي امر جې نه خرابېږي غسل دیو کی رست دیو کی دی بانګ نه بعد دیو کی بعض خلک چې نه اخلای په اخلای هم نه کیږي پکې جایز نه دی او نور کارونه پکې نشي کولای نه کارونه کړیش ازون در باندې وشولو روجي ټیم در باندې پورا شولو ته په غسل کې یي یو خدا سي چې جما د اذان د من د اذان په ټیم کې یعنی کله کله چې ټیم داخل شي په دغه ټیم کې یا د دغه ټیم نه بعد جما کول دا خو هم سړی کفاره لازمي شپتر وږي یو دا چې جما شوی وی سړی وی په جنابت کې بیا دغه وخت داخل شي نو روزه په دانه خرابېږي بلکې ورستو د منځنه مخکې لګ غسل وکړه الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن او سړی د خزې د پوره لباس دی نو د لباس خصوصیات وګوره په لباس کې سړی خپل عیبونه پټوي خپل رازونه خلق پټوي د غیر نه نو خزه هغه خزوي چې هغه د عیب خلق له سرګند نکي او خاوند هغه خاوند وي چې هغه د عیب چاله سرګند نکي دویمه فائدہ د لباس دی د لباس د بار د خاصتا بهترین واسکټ واچو دا هم لباس دی نو زیب او زینت حاصلې په لباس را دغه سي دغه خزا د سړي د پورا زیب او زینت ته او سړي د خزې د پورا زیب او زینت ته سړي به د خزې د پورا پردوي او خزا به د خاوند د پورا پردوي او دا فائدہ په نکاح سره اصلي حدیث پاک کې کوم سړی چې نکاح وکي یقینا هغه خپل په دین کې درې حصے دین دینو پاک کې دوه حصے دین چې محفوظ کړل دین محفوظ کیږي د واده په ذریعہ د نکاح شرعي په ذریعہ داغه سي حکم وو نو بیا خو الله خپوي چې تو سه به په خپل ځانونو کې خیانت وکړو دومره سخت حکم تاسو نشو برداشت کولای چې د شپې ګوره خپل بیبي بیبي لمه ور دروما الله لا پته چې خیانت به نه وشي نو څوک الله الله فرمای فتاب علیکم الله مهرباني وکړه پتا سو عفا عنکم الله بخنه وکړه دتا سنا نو اوس نوې حکم دا دی الله فرمای فل ان باشروهن نو اوس مباشرت کو تو سه ورته کو تو سه خپل بی بیان لا مباشرت د بشر نه وته د بشر چمړې لوي کیږي چمړه د چمړې سره ملاوي دل مراتنه جما مراتنه صحبت هم مستری وابتغوا ما كتب الله لكم ولټوي تاسو هغه اولاد چې الله مقرر کړی دی تاسو لا اے دې الله رب العالمین دې اولاد وخت او کچ الله اولاد در کی دې نکاح مقصد هم داو چې دې نکاح په ذریعہ تولا الله داسې نصیب در کی دې چا بچی نه الله دې غیلا صالحه نکمل بچی ور کی الله نه وخت کوا دا مطلب نه و چې تور او سپین تار پکې معلوم شي مطلب دا و چې دا سه د سبای په ټیم کې چې کله فجر صادق شي صبح صادق شي نو په ټیم کې دا سیرانا غوندې جوړ شي رانا غوندې چې کله هغه رانا څرګند شي نو بس هغه رانا کې بیا څوک خوراک سکاک بند کا بداغه د پښمنی ټیم پورش اصل اعتبار هم دغه لره ښا ثم اتم صيام بیا پورا کوي تاسو روزه خپل اله لیل تر شپه پورې تما خامه پوری بیا د خپل روزه بوزا الله فرمایي ولا تباشروهن مباشرت مکو تو سی وان تم عاکفون فی المساجد کله چې تاسو اعتکاف کوون کې په جمعتونو کې او جمعات کې اعتکاف کوي کشفات سره نبی بیا هم د اعتکاف ځان له حکم دا دی چې خپل بیبي سره مباشرت نشي کولای مباشرت ته وکړو اعتکاف د ختمي کې ښا د شپې د ورځې خاصم الله فرمایي تلک حدود الله دا پولی دی الله دی حدود الله دی فلا تقربوها پس منځ کې تاسو په ما تولو د دغه حدود سره د امر مصلح نه بعد اوس څلورم قانون الله ذکر کوي د خبرې چې رشوت ما خلې نه عن الارتشاء رشوت ما خلا کوم شي چې حق نه جوړيږي داګه شرط لګول دغه تر رشوت یې لکه یو سړی دفتر لا لوړلو الته یو کار کول دي حق یو شی وی او هغه بل چاله څه پیسې ورکړي هغه حق په مخ کې ورستو کې دغه رشوت ویل کېږي نبی علیہ السلام فرمایي رشوت ور کون کوي اغستون کوي دواړه چې دی دا جهنم لروان دی جهنم لروان دی الراشی والمرتشی کلا هو فی النار دام پر رشوت کې سی علماء فرمایي چې ته یو ځای کې رشتہ کوي لوړل الکه دا رشتہ دې مونږ فخذ مونږ رشتہ کول غوړو بس جوړه وشي هغه نه پاس پکې ویډ کې والا وی چې ته دوه پسونه راواله دومره به غوړي راوړي او دا به پلانې راوړي او دا به دا راوړي مہر نه علاوه مہر خرستوي علما فرمایي چې دا د ویړ کې والا دا ډیماند کوي دا بالکل سوچا رشوت ته حرام دی دا منه ده البته که دغه د ویړ کی والا د خپل مرزي نه دغه په سبوزي یا څه خوراک و غیره د خوشحالي په نسبت کی هغه بیا پرشوت کی نرڅخه پرشوت کی چری مظلوم بیا مجبور شي مظلوم هغه خامخ څه کوي اصله به چتي توان به کوي نو د ملک اصلاح د پر الله بل قانون ذکر کړو چې رشوت به نه اخلو په حرامه طریقه مال لچانه ما اخلا الله فرمایي ولا تاكلوا اموالکم مخره تاسو مالونه خپل بینکم په خپل مینس کې بل باطل په باطله طریقه خپل مالونه مراد دا چې بل چا مال خپل مال وګڼا زکه چې بل چا مال دی واغستو دا څو غنا لکه خپل مال دی تباہ کړو دي تانه به مغستلې کې په چی شي کې په درویغو لانجو کې جھوټه مقدمه یو سړی له بستر کو خړه راغله دوا به پیو کی الکه دا پټای دی موږ ها نو بیا چې کنده جرګي په جرګو کې بیا چې شي گئی خلک چې دی د واک په تور باندې پسوي یي نو بس خزلیل کې یو بل سره خزلیل کې د الله صلی الله علیه وسلم په پټای به وي د ویشلا کوي په ولګي دا دې مونږ ایمان او دا دې مونږ اسلام الله فرمایي لتاکلوا فريقا من اموال الناس دې دغه پورا چې تاسو اخرو په دغه سره فريقا من اموال الناس چې حصہ د خلکو د مالونو بل اسم په کولو د ګنا سره د ګنې په ذریعہ د خلکو پیسې خوري وانتم تعلمون تاسو په هیږئ پچی شي چې مونږ په دروي غيو مونږ ظلم کوو په دغه ظلم خپو هيګو بیا هم داسې کار کوو یسالونک عن الله الا دا آیت متعلق دی د کتب علیکم الصیام سره صحابه کرامو تاسو کړو چې د الله رسوله دا میاش چی وی دا کلا وړا شي کلا غټ شي دا څه حساب کتاب په دا خو موږ نه پوهیږو الله رب العالمین ایتونه ولګل الله فرمای یسالونک عن الاهلتی دی دا صحابه ته پوس کی دی تا نه پیغمبر په بار د میاش کی چې دا څلا غټی وړه کی د وجه سره الله بس لن جواب کوي قول ته ته وي پیغمبر هي مواقیت للناس دا اوقات د خلکو لپاره دي د مختلفو معاملاتو دا عربو چې کوم مشرکین واغوي به داسې کول چې کله به دوی حج کولو نو دوی به حج چې کله وکړلو بیا به کورونو ته د خپل دروازو نه نه راتلل بلکې په شا طرف باندې باندې دیوال په ذریعہ باندې کور ته راتلو صلاح وی د کور نه هم ګناګار وتیو واپس کوم ګرځو بیا خپلون کې فرق وځنه شو وسه پښوی نو په دغه طریقه الله فرمایي وليس البر ندا نکی به اندا خبره تا تل بيوت چې تو سره تا کو کورونو تا من ظهور هذه شاګانو طرفنا ولكن البر لیکن د نیکی والا البر اے صاحب البر لیکن نیکی والا غڅوب دی من تقا کم سره چې ځان وساتي دي حرامنا نیکی والا غڅوب دی چې تو دي حرامنا ځان ساتي ویریږي تاسو دی الله نه چاغه اصل الاصول هم دغه راي لعلکم تفلحون د دغه له پوره چې تاسو کامیاب شئ په دواړو جهانونو کې هم په دنیا هم په آخرت کې اوس چې کله امور انتظامیه ذکر شول اوس اصل مسله الله ذکر کوي الله فرمایي د مل د اصلاح څلور حکمونه دی واوریدل الله فرمایي د تاسو سره قتال کوي یعنی وعده مت کړی وی کانه مت کړی د تاسو سره مراد نه کفار ولا تعتدو او زیاتې مکوې تاسو مطلب دا کانه می سره خیر نو تاسو چې دي کانه ما ماتو کاغوی کانه مات کړو لحاظ دی وعده ون کړلو نو بیا دی هغه سره څه شو کو قتال کو ان الله لا يحب المعتدين بشک الله نه خو خویا کسان چې څو تجاوز کوونکي دي د کوم زینو نه چې تاسو یې سي دا زین تاسو لری کیدا وال فتنه او شرک ول چې دا کم کافر شرک کوي اشد من القتل دا ډیر سخت دی د قتل نه هو په zarar کې ولا تقاتلوهم جنگ مکو توسه دغه کافر سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې ټول حرم ته مراد ده ځکه چې د زوی د عزت ته وجنه به بالته کې جنگ نه کوي حتا یقاتلوکم فی تر دې پوری چې هغه د تاسو سره جنگ کوي کلا قتال کوي هغه د تاسو سره جنگ کولو قتال کولو به تاسو سره وکا په حرم کې ځکه دا خو دفاع وکړي فإن قاتلوكم پس کچری کوئی قتل قتال کولو د تاسو سره فقتلوهم تاسم وجنه کذالک جزاء الکافرین امدا غرنګي بدلا او سزا د داسې کافر وي چې په حرم کې کم سړی جنگي کې د تاسو سره د هغه د پورا سزا امدا د چې هغه سره جنگو کوي تاسو د عقیده کوم فساد چې هغه پاتې نشي ختم شي ويكون الدين لله او شي ټول دین یعنی عبادت لله صرف الله لا چې بل چا بندگی نه کیږي دا سه حالت لا چې کله خبر ورسیږي تر هغه وخت پورې به قتال کوو څو ګور چې شرک او کفر موجود دی jihad به راوړي دا برابر دی مطلب دا چې میاش دی عزت کلوي چې په هغه کې جنگ جایز نه بیان دی او اوقات مقدسو کوي دا حکم کوي دغه آیت نازل شوی په بارا دی عمره القضاء کې او دا سری حدیبیه چې کوم کالو پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عمره په نیت باندې راوته او تر دې پورې چې حدیبیه له کله ورسېدلو هغه د ذوالقعدې میا شو شپږم کال دی هجرت وو مشرکین منع کړ چې بیت الله له بنرسو واپس شو نبی علیہ السلام الله یې وعده وکړل چې ان قریب ان قریب پیغمبر اثر به داخل کې د بیت الله اعلی په اوم کال د هجرت باندې بیا هغه خپل چې کوم د عمره عبادت ورو هغه وکړل بیا بیا هغه میاشتې سورۃ توبه کې دغه تذکرہ شته چې ورسیږي ان شاء الله یو کافر دی چې هغه د عزت د میاشتو خیال نه ساتي نو بس تم دې ځان شیخ مو جوړاو تم سره بیا چې دی لاس واچوا چې هغه نه پرېږدي لیکن الله فرمایي واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ویریږي تاسو دې الله نه په دغه ټولو معاملاتو کې خپوي شي چې بشک الله دې متقینانو پرهیزګار خلق سره په جهاد کې نفس لګيږي وجود دماغ خدای هغه سره سره مالم لګيږي نو الله فرمایي ترغیب ال الانفاق وانفقوا في سبيل الله خرج کې تاسو پلارا دی الله کې مال لا تلقو بأيديكم الى التهلكه سمعنا شو چې خپل ځان په هلاکت کې ما چاو هغه مطلب دا چې تاسو نه خرج کوو او نه جهاد کوو نو خامخ به اورې زر باندې رسي چې دا کفار به تاسو کو تر کوي بیا ګورا یا دا چې خپل مالونه هغه مو خپل ځانونو سره مشغول کړی دی په جهاد کې نه خرج کوو نو دا خپل ځان هلاکول نه دغه آیت په مزدا کې یو دام دی چې انسان په خپل ځان هلاکی دا الله منع کړی دی لا تلقو خپل ځان په هلاکت کې مغرزوا کم حال کې ځان مړ کړو ام په مغه حال کې به قیامت پر ورځ راوچتي کی کما سزا دې ځان له خپل خوخه کړل هغه سي سنگینه سزا به تر قیامت پورې جاری وي خودکشي کول دا شرعاً حرام دي او نن دړه دړ لګیا دي خلک بے خوف او بے خطر څوک په عشق کې ناکام شوی دي نو دز ځنه پورته کی څوک د ژوندۍ د ډیپریشن او د پریشانایو نه بدحال دي نو د ځان نه ډز اوچت کې ځان ځان دی کی څوک څوک یو څوک څوک سلا دنیا دی امتحان دی پاره واچې دا کوم امتحانات در باندې دي په دغه باندې صبر وکا زړه تسلی وکا او د ځان به هلاکت سوچ مکوا دی الله نه خیر غواړه اوس د امر مصلح بیان کوي الله د حج او د عمره مسله کوي واتم الحج والعمره لله پورا کوي تاسو حج او عمره لله دی الله دې پورا ګورا دا هم احسان دی چې یو سړی حج کوي دا سي عمره ادا کوي التکی دا سي اعمال دي التکی دا سي زین دي چې الله دعاګانې قبلوي اعمال قبلوي حج او عمره پورا کوي تاسو لله دی الله دی رضا دی پورا حج لاله عمره لاله دانا چې تل اله تل نه نو بیا په تصویرانو شروع والا دامه د بیت الله سره تصویر دی روانه دامه د زمزم سره تصویر وخت کوي وی دامه په صفا او مروه کې سعی کوم تصویر می وخت کوي ظالم عبادت ته ټول ګډ وډ کړو دی الله رضا او دی الله رضا چې وینو خلق له خپل نیکی مخه سړی عمره مې وکړه چې کنه زه ډیر وشو بس په سار مې د بزرګي جنډې ولګېدل یو کس ټلیفون ورته وکړل نو مولا پته نو ملګری و مولا چې توله پته شته مو چې چې شي پته څه شروع شو څوک مړ نه وي چې نه نه مړ پرې ده زه عمرې له تل وروغلم چې بس الله دې قبول کینا او چې سره درته وي وی چا څه پته به نه وي ته مو چې بالکل پته ته نه وخه مو چې ویل ضروری کوم نو ته کله چې منځونه کړی وی نوافل دي کړی وی دی یو نوافل برکت چې درته ونه ویل چې نفل مې وکړ دا مې او نفلی عبادت ته عمره سنت عمل نه نو ته دنیا خلک به خبره وي چې کنه زدا سي او نکمل سره یو دا غلي عمره مې بیا پکې نوې فیشن وګوره نوې فیشن عبادت کوم کې شروع نه شروع شو پلاس به نامه ولیکي پلان ګل دا کسه بیت الله له مخمخ پلان ګل یاد کړای مې نو ته خپل چې دا ګناه کوي پچی شي یاد وي یاد علاقه چې دغه بندله پته دې سره نه او دعاګانې ته وغوړه او بیا یو بل غنا چې وګوري نو بیت الله له خپل تصویر په موبایل کې مخامخ کې داسي یا د ملګری تصویر چې دا وګوره بیت الله له مخامخ مې ایته مې په تصویر کې راوخ کړ هغه د تصویرانو ځای نه کړی عبادت او د سجدو او د جړګانو ځای نه عبادت د عبادت په طریقه نه دی بیا چې روشي نو چې څنګه تلې وی ډنګر مغه چې ډنګر روش چې وی ګور ګیره به وخري لکه دا څلا حج دې چې وکړو د ګناهونو نه صفا شولې هغه چا کو صاحب چکر وندو ایو سړی نه چاته پوسو کړلو بیا جی سه څنګه حج څنګه او ناغو چې خلوی د مسلمان باندې ته وسوتی سلا وی چې ډېر تکلیفونه دي پکې ډېر منډه تر دې زور دی پکې د حج په مقصد ځان پویا کور پیغمبر فرمای حج دی وکړو دی الله دې رضا دې پاره دا سه دې ګنا نه صفاش لکه لکه اول ورځ چې ماشوم پیدا دا خو عبادت دی ظالما تو دغه عبادت په نس خبره باندې دومره ضایع کړ ریا مکوا په تواب کې براون مې زونه به ویډیو کې یا غدي خزي په کې روشي یا غدي څه حالات به کې وي دا رسمي کارونه پرې دا د عمره او د حج تصور د الله لپاره دی ښا د الله د رضا لپاره ها بخنه غوښتل شي چې نه چیرې ځکه دې شي په سفر باندې لوړ شم بخنه ته کوا چې الله ته بخشش وکي کې ته څه هاکر پیری وي دې مار جون پته نه لګي بخشش کوا بیا الته کې دعاګانې وغواړه ځان ستړی کړه په طواف په عمرو الله فرمایي واتم الحج والعمره لله پورا کوي تاسو حج او عمره دې الله دې رضا دې پورا فإن احصرتم پس کچتا حصار کړی شوي تاسو نو فمستي سره من الهدي نو بس پتو سے لازم دی هغه قرباني چې کما آسان وي فمستي سره پس هغه قرباني چې آسان وي من الهدي دی قرباني نه دا مسله وا چې دی عمرې نه به دی عمرې احرام دې تړلې دی په لیار کې څه مسله په خښ ولا مثلا مخکې لیار باندې یاد څه نور لکه نبی عليه السلام صحابه سره وونو الته مشرکین منع کړ چې نه ورسو نو اوس به دغه احرام نه څنګه حلالېږي دغه طریقه به دا وی چې ته به قرباني هغه کوي کومه قرباني چې تورونه کړي هغه به ذبح کی او که په خپل ته ایثار شولې دي هغه نه خو دي هغه قرباني دي ذبح کول زوی هغه حرم شریف وو چې کم کس له تو یې چې لکه دا ال په حرم شریف کې ذبح کا یا که سبي یو ټیم مقرر کړي هغه نه پاس بدلته احرام کولاو کړي احرام نه وځي دا د پخوا زمانو خبرې وي اوس زمانو کې خو سړی قرباني کوي ویني مخ مخ ته دا غي نه اته ولا قرباني مې وکړل نو بس حرام به ګناه وکي یا غنه مخ کې سر خریال درست نه الله فرمایي ولا تحلقوا رؤوسکم مخریو تاسو سرونه خپل خپل سرونه مخریو حلق ویل کیږي د سر وختو خریلو ته حتا یبلغ الهدی محله تر دې پورې چې ورسیږي الهدی قربانی محله خپل زید حلاله تا ډیر داسې حجیان او عمره کوونکي خلک دي چې هغه ډېری عمره نه کوي دغه وجنه چې سر به خریلوي ګور دا مسله زکو په عمره کې عمره دې وکړل نو دوی خبرې دي یا سر اخرى یا مکمل کاله کا او یا داسې وکړه چې خپل وختونه د ګوتې دی یو باند برابر دا یو باند شو دومره وخت ته کاټ کا دلته ته دومره وخت کاټ کا بل دې وکړه بیا ته کاټ کا بل دې وکړه بیا ته کاټ کا داسې ها کا وخت دې دغه حال لور سیدل چې دغه نه واړه واړه پاتې شول بیا پکټ کې دوه کار نه کوي بیا به خړای خامخا عمره به بیا لکه نو سر خریل دا تلازم ندی ها افضل دی چې سر وخره افضل دی پیغمبر علی السلام دا وته کړ الله فرمای د زنانو ته پام دا مسله زنانه به هم چې عمره کې دومره لږ شان وخت به د خپل وختونه کټ کې اغه حلق نشتا زنانو ته پر خراین نشتا ښا بس رغلی چې خپل بیٹک لا غزه کې راغلی دی غبل ورو ته شي ورور دغه دا سړی خو دې موږ مور غوندې روغ راځي او ته چې مور غوندې روغ نه دی مور هم دو او ته چې دا وخت ته شروع چا خو دې ځکل کړل مسلې پته وته نه د زنانو د پوره د سر خرایل نشتا نو د سړو دی پوره دی ګیری خرایل نشتا اے کما ګل ببو او کم کور کمانډر چې تولا وی چې و خرایا دا ګیرا ته ته چې په یو شرط خرایا چې ته دا خپل کم څه لري ته سار و خرایا ته ګیرا و خرایا ته سار نه خرایا نو زګیره څنګه و خرایا دا دوزه کې زره ورتیا وشي بیا زره ورتیا وشي بیا د زنانو د پورا زینت په وختو کې د سر او د نارینو د پورا زینت او خایست په چیشي کې د ګیره په وختو کې الله فرمای فمن کان منکم مریض نو به اذم من رسی پس هغه څوک چې وستا سونه بیمار یا وی دی هغه او به اذن یوی په هغه باندې اذن ته تکلیف زخم یا درد یا داسې سپګي وغیرہ مثال په تور باندې هغه قرباني والا سروي ولې غلو خو اوس سر خریل وي ته لازم شول لازم داسې چې تکلیف وکړه سر نه خري نو تکلیف کې واقع کیږي بیا افیدیت من صیام نو کچې ته چا سر وخرایلو دی هغه مخ کې مخ کې یا به فدیه ورکوي دغه خرایلو ورخه څنګه فدیه روجي بن سدری روجي دی ګورا ځکه دې هغه قرباني سروي علالول نه مخ کې مخ کې سر خرایل نو تا وخرایلو د مجبوري دی وجنا درې روجي ونسا ک درې روجي نشینی ولای طاقت دی نه او صدقه نو بیا صدقه وک پښپګو مسکینانو شپږو مسکینانو لا چې صدقه ورکا هر یو مسکین لا دی وی وی سرسایه برابر چې څومره پیسې جوړیږي په کم 2 کیلو غنم او نو سکین یا قربانیو کا کم نه کم درجه د قرباني هغه وزا علاله وللی فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شو د ابتدا نه ونسه تر انتها پورې او پورا په پورا الته کې عمره له ورسېدو یا حج لا نو اوس واور الله فرمایي الله فرمایي فمن تمتع بالعمره الى الحج پس هغه چا چې فائدہ واغستا په عمره سره د عمره نه الى الحج په طرف د حج د عمره په ذریعه د حج نه مطلب حج وکړو عمره وکړه نو په دغه سړي باندې قرباني لازم شولا د دغه دو شیونو دی وجنا الله فرمای فمستای سر من الهدی پس په دغه باندې لازم دی اغا ساروي چې کوم آسانوي قرباني نه اغا قرباني چې آسانوي اغا قرباني چې کوم وته آسانوي اغا په لازم شوا دا ګوره دغه د اختر والا چې کوم قرباني نه هغه نه علاوه قرباني ده اوس کنه چا څه دومره پیسې نه وي چې قرباني په واخلي او حج عمره دواړه کړي بیا ګور حج او عمره په دوه طریقې باندې کې یو دا چې عمره دې وکړله احرام دې کولاو کړلو بیا دې حج ورې زروغلې بیا دې احرام وتړلو دغلا حاجی متمتع یې او دویم نمبر کې حاجی قارن هغه حاجی چې هغه عمره وکي احرام کولاو نکی او د هغه سره سره څوکي بیا حج هم پکې وکي دا ثواب ډیر اوس کله چا سره پیسې نه وي بیا الله فرمایي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم پس هغه څوک چې وای نه مونډلو دا قرباني طاقت فصيام ثلاثه ايام نو پاګه باندې روزي نیول دي درې ورځې په حج په حج کې وسمات او او اذا رجاتم کله چې راو ګرځي کو تو سي یعنی فارغ شو د حج نه چې کله فارغ شو نو کالته نه سي کو په وطن کې نه سي بیا خو درې ورځې الته نیول دي ښا چې اخرنی روزي د عرفات پورې شي تلک عشرتن کاملتن دا غلا سورې دې پورا پورا صحابه په ځین کې دا اشکالو چې اسنه دا غدرې روزي خو ولته ونی ولې خو چې دا باقی ورزي او دام ولته ونی ولې اسنه چې کمواله پکې رونه شي الله فرمایي مخه پکېګا دا الله سورې دې پورا دي دام درې حالتونه سبا باقی و عمل ته نسې کدل ته وطن کې نسې ذالک دا لمن دی هغه چا دی پر دا حکم دی لم یکن اهله چې نوی اهل او عیال دی هغه حاضر المسجد الحرام په خوا دی مسجد حرام کې مطلب دا یو دی مکه په حدودو کې پاتې کیدون کې انسان دی یو آفاقی دی چې بهر نه راغلی وي دا حکم دی بهرانه خلکو دی پر دی واتقوا الله واعلموا کوم چې مکی والا خلک دي هغه حج تمتع یا حج قران نشي کولای هغه به حج افراد کوي بهرني چې کوم خلک تي افاقي هغه د پر دا حکم دی واتقوا الله الله فرمایي ویریګو توسه دی الله نه په احکاماتو کې وعلمو خپو یو شپ دا خبره چې بشک الله چې دی سخت عذاب والا دی چا چې مخالفت وکړو سخت عذاب وته ملوي الحج اشهر معلومات دا تتمه د مخ کی حکم الله ذکر کئ تتمه مخ کی الله فرمایي چې اتم الحج اوس بیان دی وخت دی حج کئ کم کارونه کول دي حج دی پورا کم نه کول دي هغه ذکر کوي الله فرمای الحج اشهر معلومات حج چې دی وخت دی هغه اشهر معلومات میاشت دي معلومات معلوم میاشت دي د حج دی پورا معلومه میاشت دي ذل حجه چې کومه لسم ورځ دوه دی هغه سره یو څو ورځې نورې دي هغه ایام د تشریق او مخکې دوی میاشتې دا میاشتې د حج والا دی په دغه کې یو سړی د حج احرام تړل شي هغه نه مخکې سړی د حج احرام نشي تړلې نو اوس کده چا سره دومره پیسې وشولې چې هغه خپل اهل او عیال په صحیح ساتل شي دومره دوران کې چې هغه الته کې حج لدرومي او د لیارې چې کوم ټیکټ و غیره یا خرچه و غیره نو هغه ټوله سر لر سوال شي په دغه سړي باندې بس حج فرض دی ګوره فلا رفسا التا جما د حج پرزو کې کول من دي جایز نه دي ګورا دا ممنوع دي هغه خالص عبادت ته توجه ال الله د جما خبره کولم جایز نه دي ولا فسوق او نه دي ګناکار دي ګناکارونم جایز نه دي اسیم نه دي جایز نه دي خو التا خصوصا ولا جدال فی الحج او نه جګړه جنگ کول په حج کې په حج کې جنگ او جګړه کول نشته التا د خلکو په مجمع کې ګرځیدل دین او خیال کوا یو نیمه خبره مخه روشي برداشت دا نه چلے دې څوک په څنګه ولې کې ته بیا ته کنسلی شروع کې بیا وال ټکول شروع کې دا څه به نه کوي الله فرمایي الله له وخیا کنه خپل نکی الله له وخیا خلق لما خیا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى او تو خر وخلو د زون سره بشک بهترینه توخه اغزان بچ کول دي د سوال نه دلته څه خلق او اغویبی د ځان سره څه خوراک مراک نه راغستو ویل به چې موږ توکل کوو په الله نو په لیاره کې چې کله وګی ته کې شول نو بل چاله وی لاس نیولو چې موږ له هم سره کو الله فرمایي چې تلته کې توخه مرغسي وای کنه تو خار اوخلو بهترینه تقوا خدای چې سړی سوال نه ځان بچی سوال مکه واتقون یا اول الالباب دې مون نو یریګو اے دې عقل خواندانو دې مون یری دل په کومه خبره کې چې کوم احکامات الله را لګیلې دي چې هغه احکامات سر لور سوي دا تقوا وا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اوس هغه کارونه کوي چې په دوران د حج کې مباح دي حج لا لوړل د حج په موقع باندې منډي لګي بازار لګي غسل خرڅول تجارت کوا دوزنه راور کړي زون سره وزن یو سره زون سره التبه خرج کی دا نوې چاله کزمه په خپل څکټم الله ځواني طاقت رکړې دی دا مور پلار په خپل غریبانان دا محتاج دي دا نه کوي چې لکه دا وای د پاره د سترګو یخواله وګرځي ته ګټه ګټه وکي تا یو ور خور به نو شي الله فضل ول تجارت نه تجارت کوا حلال تجارت کوا لګ دی کنه لګه دی الله به برکت پکې اچي خو چې حلال یې ورخه فاذا افستم پس کلا چې تاسو را کوزي ګو اوس بیان دی وقوف عرفه د مزدلفي او د عرفات چې کوم احکامات یې ذکر کړي کلا چې تاسو را کوزي ګو من عرفاتن د عرفینا وصلا دالو چې په نهمه ذل حج به د ماسفخین او د مازیګر مسجد امام ټول خلک په یوځې په جمع باندې په عرفات کې وکی جمع بین الصلاتین دوال منځونه په یو ټیم کې جمع کی بیا به د مخوم د مزګار د منځنه بعد د مخوم نه مخکې مخکې را کوزي کې دا غینا لاندې چیتا مزدلفه لا مشعر حرام چوته مشعر حرام یعنی مزدلفه غرلا دلته به راکوزیږي خو د المخام المنز به نه کوي د المخام المنز به تیر شي د مسخوتن په ټیم کې به د المخام او د مسخوتن دوړ منځونه ورستو کوي په یو ټیم کې دا صرف د دغه حاج د دغه ورځو سره ګوره خاص دی په عام حالاتو کې دا ونه چې دوی چې لکه جمع بین صلاتین کو المنزونه جمع کو قران کریم کې الله فرمایي وان كنتم من قبله لمن الضالين اگر چې وای تاسو مخکې دغه نه خامخا د گمراهانو نه ثم افيذوا من حيث افاض الناس بیا را کوشي تاسو بیا را کوشي تاسو د کوم زینه چې را کوزي کې نور خلق مطلب دا په اسلام کې ډاله بازی نشته چې بیل راون ته بیل راون هغه بیل راون فاذا قضيتم مناسككم فسر کلا چې پورا کړ توسه طریقې د حج خپل خپلې بیان دی وقوف او د مینا فذكر الله یاد و تو سے الله کا ذکر کوم لکه څنګه تو سے یو د خپل مشران او شد ذکر بلکې دغه نام زیا او مینا کې شپه دې تیرا کړنو پر ذکر الله ذکر دا نه چې په موبایل کې مونږه کو بیا تک کې او ترې لګوا او لډو لګوا او تاش لګوا نو سبا حجانو کې دا مصیبت کو په خدای تلای به حج لوي ناس وی په احرام کې موبایل به راغس کوي کله به لډو کوي په کله به چيري په گیم کوي کله به چيري یو شي کوي کله بل شي کوي دا دې الله دې یادولو زین دې الله یاد کړ سړیا اوس د خلکو مختلف اقسام الله ذکر کوي دا حاجیان چې کوم دي ټول خلق یو برابر نه دي کنه وره الله فرمای فمن الناس من یقول بس بعض دي حاجیانو نه الناس نه مراد دلته حاجیان دي ښا بعض دي حاجیانو نه منغه څوک دي کوم چې بدبخت خلک دي کوم چې بدبخت خلق دي الله فرمایي باز دي حاجانو نه منا څو دي چاغه وي ربنا اي دي مونږ ربارو کوم مونږ لا په دنیا په دنیا کې صرف یا الله په دنیا کې ډېر څه روکا و ما له فی الاخرته من خلاق نبی دی هغه دې پورا په آخرت کې څه برخه صحیح آخرت کې به صحیح سم ته نه ګورا ومنهم دویم قسم نیکبخت حاجان من نا څوک دی یقول چې وی یل تا ربنا اے دې موږ پروردگار آتنا فی الدنیا حسنا رو کوم لا فائدہ په دنیا کې حسنتن مراد نه دا چې دین موږ لرو نصیب کا او هغه کارونه موږ نصیب کا چې دین دغه سره تړلې وي د لسم تاریخ نه پس یو لسم او دولسم یا دولسم او دیار لسم دا د ورځې یا دا د ورځې د لسم نه بعد هغه د طواف کولو مبارکي یا چې کوم رمی الجمار دی هغه مبارکي مطلب دا چې 12 او 13 تاریخ باندې د غرم یل جمار کړو هغه د شیطان څلې یو وشتل فلا اسم علیه پدوان انس ملامت نشتا ګنا په نشتا لمن اتقا د هغه چا د پورا چې څوک ځان بچ کوي د محارمو د الله نه دا یو کسو منافقینو کې مفسرین کرام فرمایي اغا اخنس ابن شریق چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې خبرې کولې پدا کې ترغیب ال جهاد د کفار سره دی چې هغه د تو سه نسلونه تبا کړی دي د تو سه فصلونه تبا کړی دي حالانکه تو سه جهاد سره نه کو او مراد دغه نه مفسرین کرام فرمایي اغه هر منافق ته مراد غستې شي خصوصا چې کوم دغه زمانه ظالمان بادشاہان دي دا اخنس چې کوم منافق کو نو هغه به داسې کول هغه به ظلم او زیاتې او قتل وغیرہ دا غیر اده ویلرلې فسرونه به تبا کول وغیرہ وغیرہ الله او فرمایل بعض د خلکو نه څوک دي چې هغه تعجب کوي چې تعالی راي پیغمبر او نه ده په ژوند د دنیا کې طالب دا څه خبرې وکي چې په دوکا کې به دی واچي دنیوي په دنیوي غرض به ځنې خبرې دي ته وکي او قسم به دا څه خوري ويشهد الله على ما في قلبه اے پیغمبر د تو په مخالفت کې ګور ډیر سخت جګړه لونه عداوت د پیغمبر سره کوي د منافق هغه تذکرہ وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله په نسبت باندې ټولو نامه بغوسترین هغه سره دی چې جګړې ډېرې کوي ان ابغض الرجال الى الله الالد والخصم جګړالو سره دی الله نه خوخه په اڅه خبره باندې به دومره حینا ترکی چې چې جنگ جګړه سختی جګړالو سره پیغمبر فرمایي د ټولو نه مبغوز ترين چې الله لنا خوخوي هغه سره دی چې هغه جګړالو وي سخت جګړې کوي بیا د کالج او د یونیورسيټي ماحول چې وګوري پاره کې دا شډیر په وافر مقدار ملوي دا سټوډنټان چې وګوري دغه خپل ډلې بازي بیا څوک خبره او کینو بس په نڅ خبره باندې سره درز او غب جګړه هر یو کس دا کوشش کوي چې زه په دختول اداره کې مولا خلق دانوي نو هغه د دښې د پوره لګیاوی او بدمعشی کوي او څه عجیبه متکبرانه چال وي توبه خدایا یا چې دی عام معاشرت کې چې وګوري نو خپل سکه په خلکو د مناولو د پوره ځنه زنانه چې وګوري بس اسې چې شوی سړی حیران شي جګړه جنگونه پنه څه خبره باندې شور خاون ته خلې لروش اور زیاره باندې یو کس ټلیفون کوي حضرت چې ته دې دیر په طرف یو کاسو حضرت وی کور کې ډیر پریشان دی څنګه پریشان وي یاره بس کور والا مې خلې لته ټول راغلی ټول جنگ جګړه سم خبره به وي داسې چې شی به ته جوړ کی چې حق ایریان پاتې شي څه وکړ زړه مې دی چې طلاق ورکم ما طلاق مې ورکا کوشش وکا داو ته غوړ خپل عمل درست کا داسې خوې اختیارول چې هغه د جګړې وي دا الله له نفخه دی ګوره الله له مبغوز دی هغه انسان چې جنگ جګړې کوي شایسته زبان استعمال نرم زبان خوږ خوږ زبان او مشرله په کوروي چې د کور ژوندۍ د جوړولو کوشش نو معنا دی یبيع سره خرڅوي خپل ځان خپل ځان نه کاغله خرڅول د خپل ځان هم پکې روپې شيغه خپل ځان هم خرڅوي د چی شي د پوره خرڅي ابتغاء امر ذات الله د پوره د لټولو د رضامندیا د الله اے د خپل رب راضی کولو د پوره د خپل ځان قرباني هم کوي دا ویا چې د مو ځواني دی الله په حکم قربان د مو صحت دی الله په حکم قربان د مو جان د مو ځان د مو مال او حال او د مو عزت او د مو دولت او د مو هر څه په الله قربان خلک یې کنا چې خدایا د نامې نه د جار شم خدا خبر نه دی دغه جملې نه چې دغه جملې مطلب سره ځکه یو یایم کته خبر شو خلکو کټکې وي یو کس لګیا وار وخت به په دا هو کې چې خدای مرګ د شهادت دی نه وړ مرګ د شهادت رو اور چې د سنیانو شیګانو جګړه ودلته د کورنۍ په طرف نو بلیار کې چې دی خلک وروتلو بس ډېر بد حال جوړ شو داسې ډوزې جوړ شو دا په سورلو کې راوونو چې تلو یو کاند له وګرځېدو دا ګولې د سبرا کته چې کله به ویری تیر شو کله به دیری تیر شو ملګری به سنوس ته هغه مخ کې وي که خدای دغه ځان مې بچي دا مې پلارم ته بشو کنه به شهادت نه وخت اوس مې بچ کنه دا خپل ځان داسې دی الله دې قانون نه ساتو دې په جو په دیوال باندې ولي کې چې حرمت رسول پر جان به قربان ہے حرمت رسول پر جان به قربان ہے خپل ژوند خو دې پیغمبر پر ژوند جوړ کا کنه زندگی دې ټوټلی دی پیغمبر دې قانون خلاف تو خپل یو څه یو زړه دې بلای الله فرمای ترغیب بل الجهاد یا ایه الذین آمنو اے مومنانو ادخلوا فی السلم کافا داخل شي تاسو په کاړه د اسلام کې کافتن پورا پورا دا نه چې نیم د يهودیت په لار رواني دا نه چې یو کار کوي د شریعت بل نه کوي خپې دې په اسلام کې دنه نه دی نو سر دې بهر دی سر دې دنه نه دی خپې دې بهر دی الله ترغیب درکړي بار دغه خبره مکمل ځان داخل کا په اسلام کې او دا آیت لګ واور غور ښا پرون مو خبره کړې وا څو خلک لګیا شي صدقو لدین وی نو بس صدقو لزور ویر کی مو زودس نشتا روجنی ول نشتا دی الله دې نه فرمانه نه ځان بچ کول نشتا بس صدقه او خیرات دای دین دی څو خلک لګیا دي صرف المانځ او په عبادت باندې کوشش کوي نو اخلاق نشتا معاملات ګډوډ دي د کور ژوندۍ برباد وي دا غسه مسلمان خپل سوچ او فکر وکا سوچ دې دار چې زه روغ رمټ يم خټي کيم خبر برابر روان يم سنا چې په زندګي کې دې يهوديت او دې نصرانيت او دې مجوسيت او دې هندوانو دې سکانو دې غیر مذهب خلکو هغه مهق مغربي اثرات چې تنوي اسنه ونه خوېږي کو خو دې بیا ګورم چې تدل بد دي الله فرمای کڅو کو خو دې ورستو دی هغه نه چې راغلي دی هغه لا واضح دلایل وګوره دا قران واضح دلایل بیان نه ارچالا دیام چې نه منی څوک فعلمون خپو شی په دا خبره چې بشک الله عزیز حکیم الله غالب دی مطلب دا چې الله په سزا ور کولو کې غلبه لري حکیم الله حکمتونو والا ده کې دای شي په دنیا کې سزا دې نه کی لیکن آخرت دې برباد شي هل ينظرون تخویف دنیوي دوی انتظار نه کوي حل بمان لیسا الا مگر د دغه خبره ایات یهم الله چرا شدی تعالی فی ظلالن پسو پوریزو کې پسوری کې من الغمام د وریزو والملائکتو ملائک وقضی الامر او شی فیصله دوی دغه خبره انتظار کوي چې مړه دغه مال او دولت او دنیا او حیثیت الله رکړې دی نو عبادت له ضرورت دی الله فرمایي ګوره یاد لرا ته به دا سوچ وی لیکن خبردار ګورا دا سوچ دی ناتمام دی ته سوچ دا چې الله به مولا عذاب راولي و الى الله ترجع الامور او دې الله په طرف واپس کیږي ټول کارونه د جزاء او د سزا د پورا عمل روان دي ټول تخویف دنیوي یو نمونه ذکر کوي الله اوس اباو اجداد مبارک تلک ته پوسو کچ څومره نعمتونه مې ورکړیو خو څه وکړل ناشکری ناقدری ناقدری مکه وګورخه تکبر مو یا لوی لوی خبرې مکه الله فرمای و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت هغه څوک چې بدل کې نعمت دی الله ورسو دی غینه چې روش شي غیلا فإن الله شديد العقاب بشك الله سخت عذاب والا الله سخت عذاب ورکي نو سوال پیدا کیږي چې دغه کافر الله دا دومره ارث ورکړي دي دا دومره مال حال ارث دنیا